سورت مجادله مدنی سورت دی رستو دی سورت منافقون نازل شوه دی دی سورت تا مجادلم وی او مجادلم د دال په فتحې او په کسرې دواړو سره صحیح دی دارنګ دي ته سورت الزهار ویل کیږي او سورت قد سمع الله ورته وي ربط د دې سورت د مخ کې سره په سوجو سره دی مخ کې سورت کې ترغیب او انفاق ته او جهاد ته د پاره د اشاعت د دین نو په دې صورت کې زجر ورکی مفسدین او هغه ته چې جهاد او انفاق نه جهاد او انفاق نه کوي بلکې رواني کوي مختلفو طریقو سره فسادونه ودا کوي نو دلته مؤمنانو ته دا خي چې داغو د روانکارۍ او داغو د فساد نه په احتیاط سره اوسئ او ځان ته خبردار ساتئ دوی مخکې صورت کې رد شو یو مشهور بدعت باندې چې هغه ته رهبانيت ویل کېږي د کنن سبا هم د رهبانيت په عام په دې علماو کې او په دوه کې د رهبانيت نه نوته دي ګټونو کې کېناستل مسله نه بیانې خو رهبانيت شروع کړي دي نو په دې صورت کې هم یو بل بدعت باندې رد کړي چې هغه یو شی الله حرام کړل حلال کړل او دوی په ځان حرامي هغه ته لیکي کې زهار نو دې معنی دې صورت کوم په دغه بدعت باندې رد کړي دغه مشهور بدعت باندې داوود دې صورت ته زجر بخلاو ته او سستی کول په جهاد کې هغه بخلا په الله په لار کې خرج نه کوي او سستی سوق په jihad کې کوي بعد دې صورت خلاصه دا ده دا صورت دو باب دی اولنی باب کې 14 نمبر آیات پورې په دې کې سبب د رد په تحریمات العباد منې کوي په تحریم بالزهار چې دا حرام دی دا زهار ته اړه مکوي او د هغه د کفاری ذکر وکي او محا محاوره محاوره چې ورته ویل کېږي تحاور هغه گفتگو پاغه منی او بحث کوي د جاهلیت وختو کې دا یو رسمو زهار یو سړی به خپل خزي ته وی انت ک زهر امي ته زما د مور د شا پشانی یا به ور سره بل محرم ټل ټلک نو هغه بیا پاغه من حرام شو ابدي حرام به ورته بیا وی دغه شانی الله غواقعات اشاره کوي او خوله بنت ثعلبه یا خوله بنت سعل بنت مالک بن ثعلبه هغه نبی صلی الله علیه وسلم خال راغله او اغي تخپل خاون دغه شان زهار کړو خاون ورته ویلو چې انت که زهر امي هغه ډیره پریشانه و نبی علیہ السلام سره خبرې شروع کړې چې یا رسول الله زما خاوند ما سره ډېر زیاتې وکړ ځواني مې ټوله هغه سره ووښله ډېر اولاد مې دی اوس بوډای شوم نو چې بوډای شوم اوس راته هغه وي انت که زهر امي نو زه پرې خودم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې ته زما د پر سحل راو بس زما سحل له نو په هغه وخت کې لا د زهار څخه حکم نور راغلی او مخکې نه قانون د زوړ وخت نه دغه را روانو چې چا په زهار وکړو خزه په حرام شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې دغه ظاهری او خبره چې ته په حرام شینو او ما ته نوې څه حکم ستا برابر اند راغله دی یا رسول الله تاسو خیر شي بارک حکم راضی وحی راضی زما بارک تاسو وحی نه دراغلی نبی اسلام اعلان نه دراغلی دی جړل چې بحث کو تا سره په بار د خپل خاون کې سمع دا کله په معنا د قبولیت هم راځي ځکه دی خزی وی انی اشکو الی الله ز الله ته شکایت کوما ګور یو الله ته شکایت ته خپل غم او درد او تخکار کول یا خو سیدا او یو شکایت د الله نه الله نه ګیله کول د الله نه ګیله کول د کفر دی سړی کافر کیږي بل طرف ته سړی زی د دې وجه الله نه بګیلی نه کوي الله ته ګیلو کده چا بارکه تا منه غم دې درد دې پریشانی دا هغه غم درد الله ته پیش کا لکه یعقوب علی السلام ویلو کنه انما اشکو بسی وحزنی الی الله ز خپل درد هغه شکایت خپل درد الله ته پیش کاو وتشتکی الى الله او دی ګیله شکایت کول په خپل خاون باندې د خاون شکایت کو الله ته وتشتکی الى الله اشتکا ستو غم ښکارا کول ته دی خپل غم ښکارا کو الله ته چې الله داسې غم او درد رته اوسي د دې خزي بارکه راځي کنه رسو د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې حضرت عمر رضی الله عنه یو غټ جماعت سره داسې روانو دا مخې له رااله حضرت عمر رضی الله عنه ته आवाज وکړ هغه سره خبرې شروع کړ حضرت عمر رضی الله عنه هغه جماعت ته دا شو دی ته ودرې هغه جماعت ډېر غټ غټ صحابه او غټ خلقو هغه ټول دی ته ودرېدل حضرت عمر رضی الله عنه ته دې خبرې کولی کولی بیا را رخصت شو حضرت عمر رضی الله عنه ته نور مرګور وی صحابه چې دا دومره غټ خلک ته ولاړ یو بوډۍ ته دومره ټیم دی ورکه هغه وی دا هغه بوډۍ نه د عامه د هغه بوډۍ ده چې د دې आवाज الله ومز اسمان لپاسه اوري دی او داغه جواب دا غزې نه ورکړل نو زه به دې ته خامخ ودرېدم کدي ډیر سات زم ودرول به ودرېدم ورته والله يسمع تحاوركما الله تعالی اوریدل تحاوركما خبره تر استاسو تحاور او حوار او محاوره دا درې الفاظ دي تحاور حوار او محاوره دا ویل کی گفتگو ته خبرو اترو ته نو دو یو بل سره خبرې کوله تحاور معنی څه یو بل سره خبرې برغول نبی علیہ السلام به دې جواب ورکاو دی به تپوس کو دی به حضرت عائشہ رضی الله عنها وی چې زنا سوما خپل کور پانګن کې ناس مې وګټه یو طرف الله وی دا زهار چې تاسو کوي کنده خو ناجایز دی دا که مخکې سوره احزاب کې تیر شیو کنه چې څنګه یو خپل خزي ته تمور او غستا مور کیږي نه دغه شان دلته الله دا غستا مور کیږي نه څنګه مور کوي دا غستا خزه ده دیم دا خو شرک دی چې یو شی الله ستاده پر حلال کړل او هغه ته په ځان باندې حرامای الله تا ته حلال کړی دی تا خدای تعالی حلال کړو ته ولګي دغه په ځان باندې حرامای چې په ځان باندې حرامای دا حرمت دا خو شرک دی نو ځکه وایي الذين يظاهرون منكم من نسائهم هغه کسان چې زهار کوي د تاسو نه د خپل خزو سره دو چې د چانه پیدا دي نو هغه مور ده او دو چې تر نه دي پیدا خو مين دي نه دي د دې وجنه میری مور ته په عربی کې سوی زوجته ابي هغه ته غو والده یا ام نه وي هغه ورته زوجته ابي وي زماره پلار خزه او قران کې هم ورته ویلي ځکه د زهار معنی څه زهار معنی د ملا شا او دا تعبیر کې د سنا څنګه چې سړی د سورلې په ملا وخیږي کنه دغه شان دا ده نو ځکه دا زهار دا لفظ بدوم دی او د دې دا عمل حرامم دی دا نه په کار ده وان الله لعفو غفور یقینا الله عفو کون کې بخون کې دی بیا واپس وګرځیدل لما قالو ما تولو دا خبره ته چې دوی کویلی کوم خبره چې دوی کړل داغه ما تولو ته واپس راو ګرځیدل يعودون لنقض ما قالو يعودون لنقض ما قالو راو ګرځیدل واپس ما تولو دا خبره ته کوم چې دوی ویلا هغه ته واپس راو ګرځیدل نو فتحرير رقبه من قبل ان يتماسا اوس کفاره خې په ترتیب سره نو آزادول ست من قبل آزادول رقبی دی من قبل ان يتواسا مخکې دی یو ځکه دون خپل خزه سره د جمانه مخکې مخکې د غلام بازادي لکه دې زمانہ کې غلامان نشتی کنه نو فصيام شهرين متتابعين روجي بني سي دو میاشتې پر لپسې پدې کې کچرتا بس کې اور روجي خوړه کنه دې دو میاشتې بیا بر سر نه نيسي ثم تستانف الفريضه بیا به د فریضه سر نه شروع کی من قبل ان يتماسا مخکې یو ځکیدو د دونه فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا څوک چې طاقت نه لري د دغه دو میاشتو روزو نیسلو نو فاطعام 60 مسکینا خوراک دی ورکی شپېتو مسکینانو لره شپېتو مسکینانو لره خوراک ور په دې ترتیب د کفاره ده اول غلام دی چې هغه نه نو دوه میاشتې روجي دي ا چې دوه میاشتې روجي نه شي نسله نو بیا به شپېتو مسکینان له ډوډۍ ورکړي ذالک لتؤمنو بالله ورسوله الله وی په دې ترتیب کفاره د کوم چې ما ذکر کړه کذالک دغه شان کفاره ده لتؤمنو بالله ورسوله دې د پاره چې ایمان راوړې په الله او پر رسول دغه باندې الله وی دا به ذلیل کوم چې کوم د پیغمبر مخالفت پس روان دي محادات محادات او معادات دشمنی کوي او مخالفت کوي یقینا هغه کسان یحادون الله ورسوله چې خلاف کوي د الله او د رسول کوبتو کما کوبت الذين من قبلهم کوبتو ذلیل بکړې شي دو کما کو بیت الذین من قبلهم لکه چې ذلیل کړې شي دي هغه کسان چې مخکې ودونه څوک چې د پیغمبر مخالفت کوي الله یې زبې ذلیل کم وقد انزلنا آیات بینات الله یقینا دا لګلی منګه غایتونه ښکارا واضح او د پاره د کافرو د عذاب سپکون کې ما يكون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم نکیږي جرګه د دریو کسانو الا هو رابعهم مگر الله یې څلورم دی ولا خمسه الا هو سادسهم او نکیږي جرګه د پنځو کسانو الا هو سادسهم مگر الله یې شپږم دی ولا ادنا من ذلك ولا اكثر نه کم د دینه او نه زیات د دینه الا هو معهم مگر الله تاغو سره دی ګور دې کې وی نجوا ثلاثتون او خمستون وی الله سره رابع او سادس تلک ځکه کله چې جرګه کیږي کنه دوه تنو رواني نو یو طرف نه بل طرف نه بلی دریم پکې ثالث نو ځکه وی چې دریو کسانو جرګه او الا هو رابعهم الله رابع ولې ځکه الله د سره خوند شامل په الله اسی دو سره دی دغه شان پنځم ال ولا خمسه او الا هو سادسهم دریم ال الا هو معهم الله د دو سره دی نو الله خو په اسمانونو کې بر اسمان لپاسه دی دا معیت څه دی معیت په اعتبار د علم سره دی ابن کثیر رحم الله دولی کلی امام قرطبی چې د دې امت اتفاق ته ټولو چې الله په اعتبار د علم سره په هر ځای کې دی او په اعتبار د ذات سره د عرش لپاسه دی بعضی کسان د سشتي هغه وی چې الله تعالی په اعتبار د ذات سره دی کې دی ذات سره خو الله تعالی بر په عرش باندې دی استوا علی العرش او په اعتبار د علم سره الله په هر چا سره دی ورځي کې دی کوم کار نه چې الله دومره کړی دی واقع پس بیا راوګرځیدل او یتناجون بالاسم والعدوان ومعصیه الرسول جرګی کیدو په کولو د ګناه په کولو د ظلم ومعصیه الرسول او په مخالفت د پیغمبر کې پیغمبر په مخالفت کې دا جرګی کې داغه پس واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك بالله کله چې دوراشي تا ته حیو کا پیشکشی کوي تا ته سلام کوي تا ته بما لم يحييك بالله په هغه طریقې چې سلام نه دی کړي خو نه دی خود الله تا ته دا سلام طریقه الله نه ده خود دی ا روایت کې راځي چې نبی رسول الله خاله په دور علن د يهود دوی السلام علیکم السلام بني السلام علیکم نبی علیہ السلام ورته وعلیکم پتا سری دغه واپس شي حتی عائشہ رضی الله عنها په مخه دو وی السلام علیکم نبی هغه ورته غوسه شو مخنه هغه الله تاسو تبا کی او تاسو منی السلام علیکم نبی علیہ السلام ورته صبر وکړ ته ولې غوسه شوې هغه یا رسول الله ته داسې وی نبی علیہ السلام ما خو جواب ورکړ کنه وعلیکم او موږ د داسې مخالفت کو نو الله موږ له عذاب ولند راکړي په کار د چې الله موږ له عذاب راکړي یقولون فی انفسهم وی دو په خپل ځانونو کې زړونو کې لولا يعذبون الله ولی سزا نه راکړي الله تعالی موږ ته بما نقول پاغه وینا چې موږ وایو زمنګ په دې خبرو باندې الله موږ له سزا ول نه راکړي الله يحاسبهم جهنم کافی دې دولره جهنم کافی دې دولره کله چې جرګي کوي نو فلا تتناجوا بالاسم والعدوان جرګي مکوي د ګناو د ظلم و معصیت رسول او په خلاف د پیغمبر کې کله چې جرګه کوي کور کې کوي بار کوي پار دې کې جرګي کوي کینی د چا مخالفت مکوه د چا د سر جرګې مکوا د چا غیبتونه مکوا چې کینی چې پلان کې سره دا چل کو پلان کې سره دا کو جرګې کوي راځي پلان کې مخالف جرګه کو الله دغه جرګو ته ضرورت نشتی وتناجوا بالبر والتقوى جرګي او کپینه کې کولو کې والتقوى او په تقوا کولو کې تقوا سره کینه چې نیکی به څنګه خورو د خلکو سره به څنګه خېګړه خواله کو د فلان کې موږ سره بد کړلی خو د سره به خواله کو راځه په څه طریقې خواله کو دا الله مخلوق ته څنګه خېګړه خواله ورسو په دې منې جرګي وکړي نو راشي جرګي پس کې پروانه او فساد منې کوي واتقوا الله الذي الیه تحشرون ویریږئ د الله نه غزاد نه الیه تحشرون چې د تبه جمع کړی شي انما النجوى من الشیطان یقینا غلطی شمت جرګي من الشیطان دا خو وسوسې د شیطان دی د شیطان نه دی شیطان د وسوسو نه دی دا غلطی څومره جرګي چې دا سړی ته پته هم لګي نو نه دي ضرر ورکون کی مؤمنانو ته هیڅ ضرر الا باذن الله مگر په حکم د الله کومې جرګي کغه جرګو مت ته ضرر خو نشي رسوله ها ضرر نشي رسوله مکه الله غواړي نو ضرر به ورسي وعلى الله فليتوكل المؤمنون فالله من توکل کوي مؤمنان ځان سپاري مؤمنان مشر کس راغی کشر کس راغی یا په محفل کې داسې کینا چې هغه محفل کې زی کولاو چې بل چا تم زی پرې خودیش کبار نه یو کس راشي نو زی ورته پرې دا نبی علیہ السلام به بیان کو یا بناسو منافقین بناسو یا به صحابه کې چا پیر ناسو چې بار نه به مشر صحابي راغی نو اغلب د ناس ته زینو نو چې هغه بدن دراغه دوه به خلاص پلن شي د منافقان چې پرې دل زیری چې د محفل ته سوکران شي نو الله دا سم کوي کله چې محفل کې ناشته راغون کې نه محفل کې ناشته بل کسره هغه تسبیح وکړي دا بازي بناسي کنه څنګه له وسرم داسي کی چې بل تنکینه نه دی جمعه کې بناسي جمعه موس کې یا خطبه کې نو دا څه حق کولاو بکې نه دی لپاره چې بل څوک کینې نه د درس کې بناسي نه کولاو بکینی چې بل سړی کینی الله وی اے دی ایمان ولو اذا قیل لكم کله چې ویل شي تاسو تفسحوا فی المجالس زه پریک د یو بل ته په مجلسونو کې تاسو زه پری دی نو ففسحوا زه پریک د یفسح الله لكم فراختیا برول الله پتا سو باندې تاسو الله فراخی راولې زړه به فراخه کی کله چې دې زړه کې سړی زی کنه چې دې سړی لزی ورکوم د ناس ته خپل خوا کې کډیره غنو مې کنه نو زی سړی لوش او دا اکثر د حرم کې اکثر د قشان کې سړی ځان لزی نه سلی کنه چې بل وسره کینو هغه ته بد بد ګوري مکه نه دی سړی وسره لک کینه ما د مونږ کوم بیا ځینې خلک ورته دوه رکعات کوم جوګه وی زوکا نو هغه تنګ زی خو چې هغه پکې نه جوازي وشي دغه شان چې کله په محفل کې مجلس کې ناسي او کس د سره کینې نو پیر زی ورته پرې چې کینې د سره نو دو بین پرې دي واذا قيل انشزوا فانشزوا کله چې تاسو ته ویل شي پاسې د خپل زینا انشزوا نو شو څه ته ویل کیږي رفع د زمکنه رفع د زمکنه اوچتیدل نو پاسېدو ته کله چې ویل شي تاسو یو امیر تاسو ته وي مشر وي چلکه پاسه پاسه غزینه کړه اذا قيل انشزوا کله چې وي تاسو ته پاسه د دې زینه فنشزوا نو پاسه دا غزینه کړه کله چې تاسو ته امیر وي مشر وي عالم وي دارنګ یو عالم محفل تراغه نو داغه قدر وکړي داغه عزت وکړي محفل کې ورته زیوب کړي دا سینه چې هغه خپل زینه تختوي يرفع الله الذين امنوا منكم او چتوی الله تعالی کسان د تاسو نه چې ایمان راوړل مؤمنان مؤمنان الله غوله درجه ورکي او هغه کسان چې ورکړي شي د ورته علم درجات ډېر درجو سره الله اوچتي مؤمن له الله درجه ورکي او عالم له دې منافقان برال محفل کې بکیناست نبی علیہ السلام ته تاسو زما جرګه ده نو یو بنې زې شو جرګه به وکړه نو چې هغه به پر شنو بل براغه بل منافق نو بل براغه نو نبی علیہ السلام مؤمنانو ته نه پر خدل پرې دې موږ مشغوله ساتو مصروف نو دې خلق سره به دین خبره نشي کوله نو الله یو قاعده راولېګره په هغه وخت چې څوک جرګه کوي نو د جرګې نه مخکې به صدقه ورکړي د خیرات پکې منافقان رستو شو ځکه هغه پیسې نه ورکول کنه منافق سره خو روپۍ نه خرچه کوي نو اې دی ایمان والو اذا ناج اذا ناجیتم دا درې مقاعده ده کله چې تاسو کول غواړئ د رسول سره د جرګي جرګه کول غواړئ نو فقدموا بین یدنا فقدموا بین یدی نجواکم صدقه نو اولیګي مخکې د جرګي تاسو نه صدقه مخکې صدقه وکړئ ذالک خیر لکم واطهر دا به غوړي تاسو د پر او اثر او پاکواله د زړه وي چې کله تاسو د صدقه او کله تاسو زړه پاک شي نو فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم کتا سنو مې دا صدقه نو یقینا الله بخون کې مهربان دی اوس څنګه دا پیسې ورکول صحابه سره پیسې نه غریبانانو بعض روایتو کې راځي چې حسن رضی الله عنه په دې عمل کړو هغه روایت هم ضعیف دی چا دا صدقه ور کړین دا دا حکم د دې صدقې وسم استحبابي دی لکه وجوب نه دی هغه وخت هم استحبابي وسم استحبابي دی خو هغه الله ختم ک د څوک صدقه ورکین ور دي کې خیر دی د جرګې نه مخکې صدقه دی وکي ته به د يهودي نصراني سره دوستانه نه کوي ته به د هندو سیک سره دوستانه نه کوي ته به د مشرک سره نه کوي ته دوستانه د چا سره د موحد سره وکنه الله يعلم تر الى الذين يتنقوا کسانو ته تولوا چې دوستانی کوي د داسې قوم سره غضب الله عليهم چې غضب کړی دی الله په هغه باندې يهود او نصارا سره هغه سره دوستانه شروع کړی دي الله ما هم منکم ولا منهم ندی دا کسان د تاسو نه او نه دا غوینا یو بل نه دوستان مستان نه ژوند نه هو يحلفون على الله الكذب قسمونه خوري دو په الله باندې په دروغه ګور يحلفون کې د صيغه د مضارع راوړه او اشاره وکړه ستا تجدد ته او علا راوړو دا علا راځي د پر د جرأت یعنی مشتریین علی الكذب زړور دي دو په دروغ منی زړورتیا کوي په دروغ ویلو باندې اړو پروا نشتی که تورته قسم وکړ پنځه بدرته وکي پیو ځل باندې دا الله نه یریږي نه ځکه دا قسم خدا خو الله له چیلنج ورکول دي چې الله ته ما تکلیف مصیبت ورسوه اوس سوال راغی چې کله دو پوه دي نو سره د دې پوینه دوه قسمونه ولي کوي د قسم ولي کوي دومره ورته پوه ده عالمان دي ځکه وهم يعلمون کنه نو چې دو پوه دي نو قسمونه ولي کوي جواب اتخذوا ايمانهم جنہ جوړ کړی دي دوی د خپل قسمونه جنتن ډال دی قسم نه خود ډال جوړ کړل ځان ته په خلقو من بچ کی کنه قسمو کی د الله د عذاب نه بده د مالونه د اولادونه به دفنه کیسی شي مالونه به څنګه دفنه کی دا مار قیامت کې پرشوت نه چلیږي چې رشوت ورکی چاله بډي ورکی دارنګ اولاد ډیر را پاسي بدل واخلي نه نشي کوله الته نه مال چلیږي نه اولاد چلیږي نو د الله د عذاب د فکول په دې سر نشي کوله نو دو بس کې دو به الله ته قسمونه کوي چې الله مونږ خو شرک نه کړي مونږ خو مخالفت نه کړي دو به د قسمونه شروع کی حالان کې دو بم داسې قسمونه په دنیا کې کول مؤمنانو د مؤمنانو نه بیریدل نه غوته به قسمونه کول او دروغ به وي د قشن قیامت کې به دو قسمونه شروع کی الله وي و یوم یبعثهم الله جميعا فاغر الشرا پورته به کې الله دو ټول نو فیحلفون له دو به قسمونه خوري دی الله ته کما یحلفون لكم لکه څنګه چې قسمونه خوړل تاسو ته په دنیا کې ويحسبون انهم لا شيء او دو ګمان کوي چې انهم لا شيء یقینا دو په استفایدي منی دي د دو دا خیال له موږ چې دا قسمونه خورو په دې الله منی او الله په مخه دا قسمونه خورو نو دا به موږ ته څه فایده راکړي وسم په دنیا کې کنه وسم به تاسو سره راپات چې سړیا زما یو بدی وخه زما یو غلطه خبره وخه په دې شپږه قسمونه درته وکړي چې زه خو بد نه مزه غوډه خسړې ما په دې ورته قسم خوري او دا به خیالي چرته چې دا قسم کوم کنه په دې کې چرته ماته فایده ملويږي دا سړی مې چرته قائل ک پر خپل خبرو لکه بس سړی برښت ته قسمونه ته ورته خلې ته به د جبه وګړه د خیر دی لګیا دي نو هغه برته قسمونه کوي خبرې به کوي کوي نو چې هغه ستاسو خوانه لاړ شي کنه بر قائل مې کوي استحوذ استغل عليهم الشيطان یا اقوى عليهم الشيطان استحوذ د حوز نه دی حوز ویل کی ګرا کې رول وتا راګیر کړی دی دولره شیطان ډیر پاسان تیا سر راګیر کړی دی او چې راګیر کړم دا سر راګیر کړ او دا سر غلبه په حاصل کړه لکه څنګه چې بادشاه غالب وي په خپل رعیت باندې نو دا شیطان داسې شو لکه دو بادشاه استحوذ علیهم الشیطان غلبه حاصل کړ په دوه منی شیطان نو چې شیطان ورته سوی دغه ته وکی خره نو چې شیطان په غالب شو نو فانساهم ذکر الله نو اې ذکر د دینه ذکر د الله دا شیطان په غالب شو نو دا الله یاد شي ولې هرک الله نه یادې لیکلی الله تعالی په خپل تقدیر کې تقدیر کې دا لیکلی لاغلبن انا ورسلی خامخ غالب بهم زوانه از او زما رسولان نو دې کې اشکال راځي کنه چې مونږ خو ډیر انبیا لیدل دي کنه هغه شهیدان کړی دي زکریا علی السلام یحیی علی السلام نور ګڼ صحابه انبیا هغه شهیدان کړی او غالب نه دي کنه نو غو نو غالب شي هغه جواب مخکې موږ وصل کړو چې رسول او انبیا یو انبیا دی یو رسول دی انبیا مبارک الله نه دی ویل انبیا هغه دي چې د مخکنو انبیاو هغه نه مخکې پیغمبر راغلی دغه دین بیانې او رسول هغه ته وی چې هغه مستقل شریعت ورکړي شي نو الله وی لاغلبن انا ورسلی پر رسولانو کې وته نه شهید کړي ان الله قوی عزیز یقینا الله قوت ولدی عزیز څوک چې د الله او د الله د رسول مخالف وي نو په دې آیات کې ګوره ولا ذکر کوي لا تجد قوما او بنو ممتی یو قوم یؤمنون بالله چې ایمان راوړي په الله باندې او پر د آخرت باندې یوادون من حد الله یوادون چې محبت کوي د هغه چا سره حد الله او رسوله چې خلاف کوي د حدود د الله او د رسول داغنه هغه چا سره مینا محبتو کی چاغه د الله مخالف دی د الله د رسول مخالف دی ولو کان اباهم اگر که دا مخالفین د پلارانی و ابناهم زامنی او اخوانهم یا يرون او عشيرتهم یا اقام قبيلوي ګوره محبت په چا سره ساتي څوک چې د الله او د الله رسول سره موافق وي چې الله او د الله رسول سره مخالفي کنه نو هغه سره به دوستی نه کوي عبیده ابن جراح رضی الله عنه خپل پلان لچ تور را پرې خو دا کنه دې کې خاص کړ سر نه کته خېټه ته ورته ورسول جنگ کې یو ځکه ته نه وخت کنه بل طرف ته نو دا پلار په سیا غړته وخت ځکه پلار کافر مخالف صف کې ولاړ لې جنگ کې او دې دې غړنه صف کې ولاړ دې هغه چې مخې له راغې نو دې ته نه مخ واړو هغه تلاړ دوه درې کسان نه پرش چې دا مې پلار دی خیر دی نو پلار یې هغه ځای ته راغی نو دې بیا د دغه ځای نه و دې غټ هغه ورپسې راغی چې راغې دوره تور را پرې په سری وو به د الله دشمن زه در ځان بچ کوم ته بیا دې غټ راځي وی وو په سر من یو یو دون من حد الله دا هغه چا سره محبت نه ساتي څوک چې د الله مخالف دی د الله او د الله د رسول څوک مخالفت کوي کنه معنی څه د قران مضبوط کړي دې کله کړي دې دې قران سره د خپل طرف نه ويدخلهم جنات تجري من تحت الانهار داخلي به دې جنتون ته چې به یې بلانې دا غنه ولې همیشه به پاږي کې رضی الله عنهم ورضوان الله راضي دې دونه او درازي د الله نه اولائک حزب الله دا د الله ډله ده لا ان حزب الله هم المفلحون خبر شي یقینا ډله د الله کامیاب ده هغه به دې صورت ته صورت بنی نذیر وي د دې صورت د مخ سره ربط په وسو وجو سره دی اول وجه دا د مخ کې زجر شو په منکرین مفسدین وتا نو په دې صورت کې اغوی له تخفیف ورکی په عذاب په ذکر کولو د عذاب او ترقی د پدې کې مخکې صورت کې دویم ربط ذکر وشو اسباب د عذاب ذکر کړه نو دلته هغه څه شي د محاده محاده د مخالفت د الله او د الله د رسول نو دلته دا غنه زیات ترقی کوي هغه سبب بل ذکر کوي چې هغه مشاقه ده چې د الله او د الله رسول مخامخ دو مخالفت کوي نو په دوه الله عذاب راولي یو قسم منافقان دي دعوه د دې صورت تخفیف دنیوي للمشاقین والمفسدين هغه خلق چې د الله او د الله رسول مخامخ مخالفت کوي او داغه خلاف کې الله او پاغه منی عذاب راولي مخامخ خلاصه د دې صورت دا صورت دوه بابون ته منقسم دي اول په دې کې تسبیح ذکر کړي او دفع دی وهم کوي هغه وهم دا راته چې دا قران عظیم الله پاک خو په چا ظلم نه کوي دا بنو نذیر چې الله پاک د خپل کولونه او د خپل علاقونه ووخل نو دا چې ته زیاتې ظلم خو نه دی نو جواب وشنه سبح لله اموایده دا چې موږ پتا حمله نه کوو تاسو سره به جنگ نه کوو ستا خلاف په یو دشمن سره نه ودی زمونږ تاسو سره معاهده ده نبی علیہ السلام ورته ټیک تا معاهده د دوه شو کله چې د احد وخراغه نو په احد کې دوه مرسته وکړه پټه هغه د دشمن سره مقابل سره او بیا وروسته نبی علیہ السلام د مرګ په شدو پلانینګ وکړ نبی علیہ السلام می وجنو نبی علیہ السلام تلو د دوه زیته او چونکه دغه ځکه یو مړی شیو هغه مړی دوه مړی شو دی او کس نشیو او د نبی رسول الله دغه سره معاهده وی نو څه چنده یو کولا نو دو وسره معاهده کیو نو دو پس لاړ نو دو ورته ته دی یو دیوال سره کینو او موږ ته پیسې راړو نبی رسول الله ته چنده کو راړو دره نبی رسول الله کیناست او دوسه کسان ته چې بره بوخي بر نه به یو غټ راوغړوي په دمنه دغه کار به تمام شي نبی علیہ السلام ته الله وحی وکړه نبی علیہ السلام سیده راغی او ورته په دوه حمله وکړ نو هغه د واقعیت الله اشاره کوي چې دو مخالفت دغه معاهده وک الله پاک دغه علاقونه وکړ او نبی علیہ السلام چې کله دونه محاصره وکړه نو دو ورته اسلحه ورته چې بس موږ تاسو سره جنگ نکو او موږ تاسو سره روغه کو نبی علیہ السلام روغه نشته د علاقه په پرې علاقې نه بځای نو بیا هغه کلی او هغه علاقې نه دوی تللی او خپل هغه کورونه د روان کړ دي په خپل لاسونه باندې الله غي ته اشاره کوي هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل من اهل الكتاب الله غزاد ته چوي وستل کافران من اهل الكتاب من اهل کتابنا لاول الحشر من ديارهم د خپل کلونه لاول الحشر پاغه اول زر راغونډي راغونډولو سره لاول الحشر ګور سو حشر دي سلور حشر یو حشر دی يهود دا چې مدینه نه وکړ کن راغون کړ مدینه نه وکړ نو لاړ خیبر ته دویم حشر داغو دا دی چې کله دا د حضرت عمر رضی الله عنه دور راغی هغه په حمله وکړه هغه غزنه وکړ ما ظننتم ګمان نکو تاسو ان یخرجو چې دو به ووزي د خپل کولونه د خپل علاقې نه ځکه دو د مدینه کې دندو د قبا نه لغون لري پاتې کېدل اوس چې مسجد قبا ده کنه ا دې کې محله قبا ده هغه سره نږدې پاتې کېدل یو ځای د مسجد نبوي نه تقریبا 2 کیلومتر وو فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا نو راغه دو ته عذاب د الله الله دو ترغه دا هغه زنه چې دو ګمان هم نکو دو خیال هم نو لم يحتسبوا لم يظنوا د دو ګمان هم نو چې دغه زنه ما مونږ ته دا عذاب راشي دا قهر د الله وراشي وقذف في قلوبهم الرعب او وای چې د دو پښړونو کې اورو قذف څه ته لیکيږي د لری نه اوس یو شی ورته کنه وغلتون خري چې زی کوم کس یو اوخ بار سامان ارکه ځان سره وړي شي یو اوخ نه بزیات نه وړي اوخ باندې چې څومره سامان راځي نو دو په اوخ او خانو باندې غ سامان وړو نو غ د کور نه یو باندې څه دغه کیږي او خیر سامان دو نو دوه لګي د کورونو کیړکای ماته کړي دا کورونه غړول په خپل لاس باندې دي مؤمنان ته پاتې نشي دا کورونه روانول خپل الله یخربون بیوتهم فاعتبروا يا اولي الالباب عبرت واقعي يا اولي الابصار يا عقل مندو ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء الله وي کنوي فیصله شوی یا نوی مقرر شوی په دومره الجلاء د وطن نشړل چې دوی د وطن نشړلو فیصله الله نه کړي نو لعذبهم فی الدنیا خامخ سزا به ورکړی دوی ته په دنیا کې هغه سزا سو سزا د قتل الله به دوی ووجنه بیا به دوی قتل سزا و او جلا شول دوی دغه ژوند بد شو دا ورته احسان په وکړو ولهم فی الاخرته عذاب النار دوی د پر د اخرت دوی د په اخرت کې عذاب دور ذالک بانهم شاق الله ورسوله دا ول الله تعالی دا سزا ورکړه علت ذکر کړي دا د دې وجنه چې یقینا دو شاق الله ورسوله دو خلاف کړي او دا الله او دا الله د رسول ومن یشاق الله چا چې خلاف وکړ د الله او د الله د رسول نو فإن الله شدید العقاب یقینا الله څخه عذاب ولري هغه چې تاسو کټ کوئ پرې کوئ من لینتن څخه کجوري ځکه دو د يهودم د کجوري کټ کولې چې د مؤمنانو ته پاتې نشي او دوم کټ کولې او ترکتموها قائمه یا پرېدای تاسو دغه کجوري ولاړی علا اصول یا په خپل مونډانو پر پسټونو باندې نو فباذن الله دا په حکم د الله نو فما اوجفتم علی من خیل ندی زغلولی تاسو په دې باندې من خیل ساسونه ولا رکاب نه پیادل نه اوخان نه اوخان تاسو پاغه من زغلول نه اسونه ولكن الله يسلط رسله على من يشاء لیکن الله ضروري خپل رسولانو لره پاغه چا منه چوغاړي والله وعلى كل شيء قدير الله پارش من قدرت والده من اهل القرى د دې کلیوالو نه د دې کلی خلقونه نو دا فلله وللرسول فلله دا خاص ملکیت د الله دی دا د الله دی او وللرسول بیا اختیار د رسول سره دی چې چاله ور کوي ولذل قربا بیا د خپلوانو د رسول د پاره اول یتامه والمساکین وابن السبیل یتیمانان له مسکینانو له مسافرو له کای لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم دفد یو وهم کوي وهم داو چې جاهلیت په وخت کې داسې مال بچا ته میلاو شو کنه په یو کلی ولا قمنه به حمله وکړه هغه به غمال واغس نو بیا به هغه مال صرف خپل مالدار لور کو په دې کې به سلورمه حصہ واغسته چا هغه مشر د قوم هغه ته به مربع وي یا به ورته ربيع القوم یا مربع القوم به ورته وي اغلب هغه سلورمه حصہ ورکړه نو بیا به هغه ته اختیار چې هغه دینه چاله شي ورکه کنه ورکه څومره ورکه چاله الله هغه رسم ختم کړ چې نه دا کوم مال چې راغی کنه دا په دې خلکو باندې تقسیم کوي کای لا یکون دولتن بین الاغنیاء دې د پاره چې نشي عدل بدل کیدون کې په منځ د مالدارو کې کای لا یکون دولتن دولت څه ته لګي دولتن المال الذي يتداول بين الناس هغه مال چې د خلکو مس کې اوړي راوړي تعالی لس روپیا راکې ته شل ورکې بل دا بر سامان نه داخله کوي تداول لټي دو فضل د الله مهرباني د الله ورزوان او رضامندي د الله لټي وین سرون الله ورسوله او مدد کی د الله او دغه رسول اولئک هم الصادقون دغه دي رښتینی دیم قسم خلق دغه مستحق دی دغه مهاجرین بل قسم د تخی چې هغه کوم بل کوم قسم مستحق الله د هغه انصار ذکر کوي خو د انصار وسر 15 صفات ذکر کوي والذین تبوؤا الدار والایمان هغه کسان چې آباد شوي دي په کورونو کې په دې مدینه کې ول ایمان او حاصل کړي د ایمان من قبلهم مخکې دراتلو د مهاجرینو نه من قبلهم مخکې د ایمان د مهاجرینو نه مخکې دراتلو د مهاجرینو نه مدینه ته ځکه هغه بیت عقبه بیعت عقبه هغه به چې کېده کنه دو ځله دوتلی او الته بیعتونه به کول نبی رسول الله سره په مکه کې او بیا به واپس راتلل نو دو د هجرت نه مخکې مخکې څه کړل ایمان راوړل دو هغه وخت نه ایمان حاصل کړی دی خو یحبون من هاجر الیهم بل غټ صفت پکې سره یحبون دو مینه کوي دا هغه چا سره چې هجرت کړي دو طرف ته مهاجر راغلي دو طرف ته مونږ خو چې مهاجر وینو کنه افغانستان نه راغلی نو مونږ نه بدی شي حالان کې هغه سره محبت پکار دی غریبانان خپل وطنون نه راغلی دغه صحابه او دغه انصارو د دوی سره محبت کو مینه کولا یحبون من هاجر الیهم او بل صفت دا دی لا یجدون فی صدورهم حاجه مما اوتو لا یجدون فی صدورهم بل صفت دا ده ويؤثرون على انفسهم غره کوي دو په ځانونو باندې غره کوي دي مهاجرون لره په خپل ځانونو باندې يؤثرون غره کوي دي مهاجرون لره په ځان باندې دوی غره کړی او مفسرینو دې کې به لوی واقعات دا غو ذکر کړی څوک چې وساتل شو د بخل نه چا چې وسات خپل نفس د حرس د چا چې وسات خپل نفس د حرس نه دغه حرس شح ویل کېږي بخل ته خو هغه بخل چې سره حرس سمي د دې حرس نه خپل نفس وساته نو فولایک هم المفلحون دغه دي کامیاب نو دویم قسم دا خلق دی چې دو مستحق دي شي دغه مال غنیمت ولا تجعل في قلوبنا غلا او نه چې پزړو زمون کې خلن خیره امام قرطبي لیکي دي کې چې مالفه بدر تعالی ملاويږي چې صحابه او ته د پزړه کې خیره نه که پزړه کې د خیره وکنه نو مال غنیمت مال فې کې تا ته حصہ نشي ملاوي دي ځکه دوم ځان دغه قیدونه لګول کنه یو دا چې هغه ته د بخنې سوال کوي او دویم پزړه کې خیره نشتی د منافقانو نور منافقان يهودو د مدینه کې پاتې کېدل هغه دوی ته وی چې چرته تاسو سره دا نبی علیہ السلام روان شي صحابه تاسو وباسي د کرینا نو موږ تاسو سره ودرېږو تاسو مدد پکو او که بل فرض تاسو وقره کنه نو موږ به در سره وځو موږ در سره مرګري ونه یریږي یقولون لاخوانهم او دوی خپل دیرونو رونو يهودو ته هیڅ چا خبره مونږ هیڅ چری نه منو تاسو باره کې مونږ نه منو که څنګه تاسو سوم وي وان قتلتم او که تاسو سره دو جنگ که تاسو سره دو جنگ کوي وان قتلتم لننصرنکم که تاسو سره دو جنگ کوي لننصرنکم خامخ مونږ بس تاسو مدد کوو دو داغو مدد نشي کوله ولا ان نصروهم کچرته ځنه پکې داسې نران پیدا شي کنه امدادو کې د دون لا ولن الادبارا بیا به شاګانی وګرځي تختی به ثم لا ينصرون بیا د امداد نشي کېده دو خدا خبرې وکړي لیکن کله چې حمله وکړه کنه نو دو بیا د خپل کورونه نه دي منافقان غني دي وتی دغه مدد ده لانتم شد رهبه فی صدورهم من الله خامخا تاسو ډیر سخت یې د روب نه پسینو د دو کې الله وی تاسو دغه پسینو کې او روب او hebat یې مؤمنانو صحابه ته وی تاسو نه ډیر زیات یې دا سینې د روب نه ډکې دي من الله د الله نه زیات د الله نه دومره نه یریږي څومره چې تاسو نه یریږي یا من الله دا روب دې د الله طرف نه درو پسینو کې ذالک بانهم قوم لا يفقهون زکه دا داسې قوم دی چې نه پويږي دا د دوه درس لاندې او تو په خپل څومره تعلیم یافته طبقه چې ده دوکنه دو ورته اکاونټنټ پڑھاوي محاسبه حساب ورته پڑھاوي ځکه دنیا کې چې هر څه ستاسو په لاس نو دا غټ بانکونه ټول د دوه په لاس کې دي مالونه دولتونه دي ورسره نور دو نران نه دي جنگ دونه شي کوله مخامخ نشي راته دا زر يهوديان دي راشي په فلسطین کې هم او یو دغه ورته مخامخ شي دونه مخامخ کې لري نه بډس کوي تاسو په دې ویډیوګانو کې وګورئ کنه واړو واړه لکان یې غور پس رانیخ شي د قشنې دوه دې کې ور کې غول ور کې دوسره د اصلي قسمه قسم ځان دې باندې ځان سره تړلې خو دوه تنې لري دا يهود نو الله تاسو دا روب به دغه پرستینو کې اچولې لا یقاتلونکم جميعا نشي جنگي دي ته تاسو سره جميعا مجتمعين چې دو را غون شي متفقین تاسو سره متفق جنگو کې راجم شو تاسو سره جنگي الا فی قرى محسنه مگر پاغه کلو قله بندو کې پاغه کلو قله بندو کې وخا به کلی کلی ګر چا پر کنده ګر چا پر بدن دیوالو سور البلد به چورته دا هغه زنه دو جنگ کول شي لکه اوس نن سبا چې جنگونه دي کنه لکه دې کې مورچه کې نه سینه ډز دیو کاغه ځکه هغه ځنه ډس کی دلته دغه ډس دغه هم خطرناک دي دغه هم يهود نشي کوله او من وراء جدر یا جنگ کول شي شاته دیوال نه دیوالونو نه شاته دیوال نه څوک جګړه کوي خزي کنه یو خزه بل خزه تر روان شي گاونډای سره نو دا دی غنډه چغي وباس یو غنډه چغي وباس یو بل ته کنسل کوي دغه شان دا يهود دي دوی دا جنگ کوي کنه د دیوال نه غړته هغه نه به ګټه راو غورځي داسي یا به کنزل کوي باسم بینهم شدید جګړه د دوی په من کورنۍ کې ډیره سخته ده تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى تحسبهم جميعا ته به خیال کوي په دوه معنی جميعا د اتفاق متفقین چې دا یو خلق دی هو قلوبهم شتى ژوند دوه مختلف دي ذاقوا وبال امرهم اوسکل اوسکل هغه سزا خپل سزا د کار خپل اوسکل دا سوکو بنو نذیر او بنو قنق بنو قینقاع دا دوه قبیلې دي يهودو او قریش کوم چې په بدر کې هغه الله شکست ورک هغه ته اشاره چې دغه الله سزاګانې ورکړي دوی لپاره د عذاب درناک کم مثل الشیطان اذ قال الانسان اکفر دا بل مثال الله ور کوي الله وی دی منافقانو چې د دې يهودو سره مرګړتیا وکړه کنه او دوی ته دا دب کړ شپې وشتي چې موږ تاسو سره ولاړیو دوی تاسو نشي وکړي الله دا غي مثال ورکړي د شیطان سره چې ګوره دوی خود چې کله موقره لنو تختیدل د دوی مثال لاله وی حال د دوی په شان د حال له شیطان دی نو دې داغه د کفر نه وتختی اول کافر کی بیا ته نه وتختی دارنګ په بدر کې هم د شیطان لوس کړو کنه د کافر سره لوس کړو چې انی جار لکم زستا سو پړوسی متا سره جو خلاړ ونی یریږي خو چې کله بدر ته مخامخ شو کنه او الته فرشتي ولیدي ملائکه ولیدل نو شیطان دغه زنه وی ټوب کا دریاب منستا ورته مکیږي پشان دا کسانو نس الله چې ایرک حق د الله ایرک حق د الله سره شکر د الله چې د الله شکر وو باسي نو فانساهم انفسهم الله ایرک د دوی نه د دوه نفسونه الله دوی ایرک نو الله د دوه نه د دوه نفسونه ایرک اولایکم الفاسقون دغه دینه فران لا یستوی اصحاب الجنه واصحاب نو پتا کې نه یاره پیدا شو نه در کې عاجزي پیدا شو ځکه اشاره دی ته چې څوک قران وینو پاګه کې به عاجز وي څوک چې قران وینو پاګه کې به خشیت د الله وي ځکه مخکې ویل کنه انما يخشى الله من عباد العلماء د الله په بندیانو کې د الله نه یریدونکي هغه څوک دي چې پاګه کې خشیت وي نو دلته الله وی لو انزلنا هذا القرآن کدا قرآن په غر باندې نازل کړي نو په دې غر کې بم عجز پیدا شي په دې غر کې بم خشیت پیدا شي په دې غر کې بم خشیت د عجز پیدا شي نو انسان ته کې خشیت او عجز ولې پیدا نشو ځکه چې ته دا قرآن نه اوري کنه نه قرآن وای نه قرآن زکای خپل صفات راوړي خپل ذات ذکر کوي خپل صفات ذکر کوي هو الله الذي دا الله غزاد لا اله الا هو چې نشته دی لایق د بندګۍ مگر دغه یو الله دی الله چاته وي الله د الله اسم ذاتی دی الله چاته وي الله معنی سره لفظ الله او دا لفظ د الله د اله نه راوته دی عالم الغیب والشهاده بل صفت دا دی عالم دی په هر پټ او په هر کار باندې څه شی د الله نه پټ نشتی دا پټ زمنګ په اعتبار سره ښکار زمنګ په اعتبار سره هو الرحمن الرحیم دا الله رحمان دی چې پر رحم کې انتها ته رسیدلې رحم کې انتها ته رسیدلې دی الرحیم دا الله خاص مهربان دی خاص مهربان کړی دی په قیامت کې په مؤمنانو باندې کافر بسوځي په اور کې او مؤمنان لبن نعمتونه احسانات پی کوي رحیم دی خاص مهربان دی الله هو الله الذي لا اله الا هو دا الله غزاد دی لا اله الا هو نشته دی لایق دی بندګۍ الا هو مگر دغه یو الله دی الملک پورا بادشاہ دی دا الله بادشاہ دی ملک دی القدوس ډیر پاک دی دا الله پاک دی د هر عیب نه القدوس پاک دی لکی پاک ذات دی السلام د هر السلام سلامتی ورکون کې دی او د هر عیب نه پاک دی السلام د هر عیب نه پاک دی او سلامتی ورکون کې دی المؤمن امن ورکون کې دی د الله هر ځای کې امن راوستون کې دی دی المؤمن المهيمن حفاظت کون کې دی ساتون کې دی د مخلوق العزیز عزتمن دی زرور دی غالب دی الجبار زور کون کې دی یا الجبار زرور دی الجبار بل معنا د جبیرینا پټی لګون کې دی جبیره لګون کې دی د غم زپلو اغم وهلو داغو پسړون باندې پټی لګون کې دی د پریشانو خلکو پسړون باندې پټی لګون کې دی الجبار پټی لګون کې دی المتکبر خاوند لوی دی دا الله لوی متکبر ذات دی ځکه حدیث کې راځي کنه الله وی الکبر ردای تکبر زما صادر دی الله وی چاله نه دی پکار چې زما صادر پزان واچ سبحان الله یا ما یشرکون پاک دې دا الله دا هغه سره چې دوه سره شریکان کوي هو ال... هو الله الخالق البارئ المصور دا الله غزاد ته الخالق المقدر خالق څه اول پیدا کون کې دي تقدیر کون کې دي الخالق څه معنی اول پیدا کون کې الله دی تقدیر کون کې دا الله دی البارئ جدا جدا کون کې دی بارئ مانم خالق راځي ولدا البارئ جدا جدا کون کې دی څنګه د خلق شکلونه دي کنه د هر سړي شکل جدا جدا کړي دي هر شي جدا جدا کړي المصور شکلونه ورکون کې دي هر چا خسته خسته شکل ورکي ګور میوه کې وګوره او کې شکلونه دي خسته خسته انسانانو کې وګوره حیواناتو کې وګوره هر چاله شکلونه انسانانو ته وګوره څنګه خسته په شکل پیدا کړی دي له الاسماء الحسنى د دې الله د پر دې خسته خسته نمونه خسته نمونه څنګه دا توقیفي دي دا هغه نمونه دي د الله چې کوم قران کې راغلي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود له پیغمبرانو خود له توقیفي دي ته وي چې دغه خودلې شي د دین علاوه د بل څوک ورته بل نوم یاغه نه دی لکه سړی چې خدای دا خدای خو په اسماء الحسنا کې نه دی خو د الله د نوم معنا ده لکه بعضې خلکو خدای لفظ مو وایي نو انګریزان ورته ګارډ وایي فارسیبان یا اردو ورته خدای وایي معنا عقد اله معنا کوي سورت ممتحنه سورت مدنی سورت ته نازل شوی د رسو سوره احزاب نه ادا ممتحنه او ممتحنه په فتحې د ح او په فتحې په کسرې د ح سره دواړه جایز دي په دې کې رب د دې صورت د مخ کې سره په سوجو سره مخکې صورت کې تخفیف دنیوي بیان هغه مشاقین ته چا چې مخالفت کو د الله د الله د رسول نو دې صورت کې هغه محادین او مشاقین هغه ته زجر ورکي په دې صورت کې دا هغه مخالفت ذکر کوي څنګه مخالفت چې دغه محادین مشاقین دوسره بایکاټ وکړي دوسره چرته دوستانه ونه کوي څوک چې د الله او د الله د رسول مخالف دي دا غو سره تعلقات جوړ نه کوي چرته دوی مخکې تخویف ذکر کوي دشمنانو ته نو په دې صورت کې ادب ورکی تعذیب ورکی مؤمنانو ته چې مؤمنانو راشه ادب واخلای چرته دغه خلکو سره تعلقات جوړ نه کوي دریم مخکې صورت کې توحید په تفصیل سره ذکر شو بیان شو نو په دې صورت کې خلق د انسان ذکر کوي چې دا انسان د سشي نه پیدا دی دعوه د دې صورت نهي عن موده اعداء الله د الله د دشمنان سره دوستی او تعلق بنه ساتي خلاصه د دې صورت دي کې دوه بابونه دي اولنې باب تر ومه آیاته پور دي اولنې باب کې زجر ورکی مؤمنان ته په موالاتو د کافر سره د دوستانه د کافر سره چې کافر سره به دوستانه نه کوي یو زنانه والته تللی و مشره بوډه خزو یو صحابي حاتب بن ابي بلتعه رضی الله عنه حاتب رضی الله عنه د د خزه بچی ته په مکه کې د دا سوچو که چې زما دي بچو ته غو تکلیف نه رسي نو یو خط ولیکه سر رازونه داسې طریقې سره او وی چې روبه په دوه چاو اخت کې وی چې ګورم صحابه تاسو په ډیر شي دي په تاسو باندې حمله کوي اسلحه وسره ډیره ده داسې غني خبرې وکړي چې هغه په ظاهر باندې دومره نقصانی نه وي هغه خط دی ولګید هغه خزلې ورک هغه خزر روانه شو خطر راوړ پټو چا ته پته نو الله نبی علیہ السلام ته وحی وکړه نبی علیہ السلام حضرت علی رضی الله عنه او حضرت مقداد رضی الله عنه دا دواړه ورپسې ولېګل چې رانه لا خزه ورسوله خزه ته تاسو سره خط هغه ما سره نشته ورته وی راکه خط هغه ما سره نشي خط کوم ځای تلاشي ول دوه اخسته هغه سره خط ملاو نشو حضرت علی رضی الله عنه ورته زرته خبره کوم دا خط تا سره دا به تراکای هغه ما سره نشته زما تلاشي واغسته حضرت علی رضی الله عنه ورته زما دی په الله قسم زنه سرو ځکه زر علی کریم نبی علی السلام نبی علی السلام چې دروغ نه وي تا سره دا خط خط براکای اصلي فریدم نصر د نه لاړ خزي زر کونسه کولاو کړی ا په کونسو کې خطه پټ کړو او راوي واخ کورک نبی علیہ السلام له خطه راوړ نبی علیہ السلام حاتب بن بلتع رضی الله عنه راو بخ کور راو بلو دا دی ولې داسې کړ هغه یا رسول الله خطا شیم ما دا خط دې د وجنه لګلو چې الته دي کافرو من بزیو احسانو خېجوم دو به زما بچو ته تکلیف نه ورکي زما خزه دا بچی مې رشتہ داران دي نو هغه داغو بچاو د پر میدا چل کړل حضرت عمر رضی الله عنه ناسو تور راغست یا رسول الله زه د دې منافق نه سروم نبی رسول الله ته سوای دا خو بدري صحابي دی بدري صحابه مبارک خو الله ویل افعلوا ما شئتم سچ کوي زه یو کوي ته دوباره کې داسې وای حضرت عمر رضی الله عنه سترګو نه وخت روان شي یا رسول الله ته وای هغه بدري صحابي او هغه په زړه کې کوټ نه وو هغه څه د مسلمانانو د صحابو راز هلته نه خو هغه مقصد دا چې زما دا بچی هلته بچي الله سخ وعد وعید راولېږه چې دا خو معاف دی خو آینده د پاره د کافر سره په دوستانه نه ساتي تعلق به نه ساتي ستاد عقیدین او سړي عقیده خلاف ده هغه په ځان سره مرګټیا کې نه ودرای کافر سره مرګټیا دوستانی نه کوي دغه دوستانی طریقې کې چې څو قسمه دوستانی دي اے دی ایمان والو لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء اے دی ایمان والو منی سي دوست دشمنان زما او دشمنان تاسو اولیاء په دوستانی باندې تاسو زما د دوست دشمن سره دوستانه کوي تلقون الیهم بالموده ورځوي تاسو هغه ته خبره د دوستانی دوستانه ور سره کوي خبره دوستانی ورته کوي وقد كفروا بما جاءكم من الحق حال دا چې دو کفر کړی دی په هغه منه چې تاسو تراغله دي د حق نه تاسو ته حق راغله پیغمبر راغله دو د پیغمبر نه انکار کړی دی او د قران نه انکار کړل نو الله یو انا عالم بما اخفیتم وما اعلنتم او زه خپ وایم په هغه څه چې تاسو پټوي چې سرګندوي ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل چا چې وکړه چا چې وکړه دا کار آینده د پاره تاسو نه نو یقینا هغه گمراه شو د لارې سمینا ګور الله منو کړی دوستانه چا نه د کافرون د کافر سره به دوستانه نه کوي اوس چورته کافر سره دوستانی مکوا وي زمون خو سره اتحاد دی نبی علیہ السلام چې صلح حدیبیه کې اتحاد کړو وی نبی علیہ السلام صلح حدیبیه کې اتحاد کړو داسې لیونی دي ورته وی نبی علیہ السلام اتحاد کړو کو صلح کړو ته ورته په خپل صلح او بیا اتحاد وای اتحاد جدا شي او صلح جدا شي اتحاد وای په یو شی باندې متفق کېدل هغه متفق شي پاغه باندې عقیده نظریه سوچي فکری نبی رسول الله اتحاد نه دی کړی صلح کړل جنگ ودرولې نبی رسول الله هغه باندې حمله کوله هغه په دم باندې کوله نبی رسول الله صلح کړل اتحاد نه دی کړی چې هغه تاسو اتحاد وای ان يسقفوكم يكونوا لكم اعداء ډیر په دلایل کې دا پیش کړي ان یسقفوکم کوسی برشي د کافرو په تاسو باندې ان یسقفوکم یکون لكم اعدان کوس برشي د په تاسو باندې نو یکون لكم اعدان نو شبدو تاسو دشمنان چې ته په لارې روانې او تا نه مخکې شیه روان دی او دې شیه په دې کوی کوی نه اوبه وسکلې کنه یو کوی راغې او اوبه یې وسکلې نو درې کوی نه اوبه مسکه کې دې شي کته ډېرې فاصله کې دا په کې پیشاب کړي کنه دا په کې توکلی خامخې ځکه د شیعو او د يهودو یو مذهب دی يهودو مذهب دا دی چې تب مسلمان ته تکلیف رسای عبد الله ابن عمر رضی الله عنه سره یو یو يهودي روانو ډیر مزل یو ک عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ورته تخ په خپل مذهب کې کافر هغه ورته څنګه ته کافر وي دا سي کافر چې تا تاسو مذهب دار چې تبا مسلمان ته تکلیف رسای تا خو ماته تکلیف ونه رساو هغه وخندل په پتا مې وس نه رسیده چې کوم ځای کې ستا سورې او زما طرف ته راټن شو نو ستا په دې سوري او ما ټوپونه ما بچ لا ټوپونه ول کنه په دې لا دا وستا په دې سوري ما ټوپ وم پوه شي تا ته مې وس نه رسیده وس یو سوال راغی اعتراض راځي چې یا الله موږ ته خو ته وسل رحم او پالا رشتہ داریان او پالای نبی علیہ السلام موږ ته رشتہ داری او پالا سل رحم او پالای نو چې په مکه کې زموږ رشتہ داران دي مشرکان سره یا دغه مشرکان دي موږ سره رشتہ پالو نو موږ بیا ولې منع کوي الله الله وی ګور ابراهيم عليه السلام ته وګړه دغه رشتہ دارانو هغه ته بایکاټ کړل د پلار نه بایکاټ کړل دغه رشتہ دارانو قد كان لكم اسوه في اسوه حسنه في ابراهيم یقینا شته د تاسو لپاره نمونه د تابعداري خاصه په ابراهيم عليه السلام کې د ابراهيم عليه السلام په تابعداري کې تاسو ته خسته نمونه ده خکار شوی دا زمنګا تاسو منځ کې دشمنی ول بغضا او کینی ابدا همیشه حتا تؤمنو بالله وحده ګوره ابراهيم عليه السلام بای کاټو کو د خپل هر ټولو نه د رشتہ دارانو نه دوستانو نه د قوم نه ارچا نه د پلار حتا تؤمنو بالله وحده قید ولګاو تر دې تراغه پورې چې تاسو ایمان راوړی وحده په الله باندې وحده چې یو دی قد كانت لكم اسوه دا هغه نه دا مستثنا ده الا قول ابراهيم تاسو د ابراهيم عليه السلام په تابعداري کې خسته نمونه ده خو الا قول ابراهيم لیکن قول د ابراهيم عليه السلام ته مستثنا ده الا لابي چې هغه قول کړل خپل پلار ته ویل لا استغفرن لك خامخ بخنه بغوارم تا د پاره وما املك من الله من شيء او وس نه لرم ستاسو لپاره وما املك لك من الله من شيء وس نه لرم ستاسو بچ کولو د عذاب د الله نه هیڅ ربنا عليك توکلنا ځکه ابراهيم عليه السلام ته دغه وخت پورې پته نه و چې زما د پلان د ایمان نه راوړي ربنا عليك توکلنا اے رب زمونږه ځان سپارو موږ پتا منی ویلې ک ان ابنا او الله تا ترا ګرځو موږ په بندګۍ سره و الیک المسیر خاص تا ته ګرځي دلی د جزاء خاص تا ته ګرځي دلی د پاره د جزاء ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا اے رب زمونږه نه ګرځې مونږه فتنه د پاره دا کسانو چې کافر دي فتنه مفتونن الله مونږه امتحان کې نه راولي امید دې چې الله تعالی جوړ کی په من تاسو په من دا کسانو کې چې تاسو ور سره دښمنی ده دا غینه دوستای دوستانه جوړ کی داغونه څه کسان تاسو سره دوستان کی والله قدیر الله قدرت والے په دې معنی والله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی لا ينهاكم عن الذين لم يقاتلوكم اوس الله خي چې چا سره به دوستانه کوي چا سره په کافرو کې تعلق ساتي نو الله وی لا ينهاكم الله نه منع کوي الله تاسو د دوستۍ دا کسانو نه لم يقاتلوكم چې نه دي جنگي دي تاسو سره په دین په دین تاسو کې ولم يخرجوكم ولم يخرجوكم نه وکړي تاسو من دياركم د کلو تاسو نه تاسو نه وکړي ان تبروهم وتقسطوا ان تبروهم ان تبرهم دا د لا ينهاکم سره ولګوي ان لا ينهاکم ان تبرهم نه من کوي د تا نه من کوي تاسو ان تبرهم چې نیکیو کوي د سره د اهل ذمه کوم کافر چې تاسو سره ستاسو ملک پاتې کیږي او تقسطوا الیهم او انصاف کوي دا غوي سره حق انصاف کوي دا غو چې کوم حق تاسو سره غول ورکی ان الله يحب المقسطين یقینا الله محبت ساتي د انصاف کوونکو سره او کس زمون زمون کسان تاسو تراله نو خیر دی او کس تاسو کسان مونږ تراله ناغه به واپس کوي نو صحابيات راغلل التنه ایمان راوړل او را المدینه ته هغه زنانه نو دو جواب راولې چې دا زنانه واپس کې زمونږ تاسو معاهده ده الله یاتونه راولېګل چې معاهده ګورې د سړو شي و د خزنو شي د سړو شي و د خزنو شي خزر اغلی دا تاسو ته موږ واپس کوو اے مؤمنانو کله چې راشي تاسو ته مؤمن زنانه مهاجرات هجرت کوونکي فامتحنون نن امتحان واخلئ الله عالم بإيمانهن الله زیات پوهه په ایمان د دوی باندې خو فإن علمتموهن مؤمنات نو که تاسو علم راغب چې دوی مؤمنې دي تاسو ته امتحان واغست او دو خالص راغلي دي د پاره چې موحدي زنانه دي نو فلا ترجعوهن الى الكفار مې واپس کوي کافر وته ځکه لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ځکه دا زنان حلال نه دي هغه د پاره او نه غسړي کافر حلال دي دوه د پاره دوی یو بل ته پر حلال نه دي نو دوه بل ته واپس کوي نه هو آتوهم ما انفقوا ورکه دي مشرکانو ته هغه مالونه راغو چې په دې زنانه خرچ کړی دي چې شی په دوه خرچ کړل هغه غواړي واپس ورکه ولېږي خیر ځکه دا معاهده وره ولا جناح علیکم نشته ګنا پتا سمنه ان تنکحوهن کنیکاو کله دې مهاجرات سره اذا اتیتمون اجورهن په دې شرط چې ورکوي تاسو ته هغه مہرونه نه دو او ولا تمسكوا بعصم الكوافر مرا ټینګوي په نکاح کې هغه کافر خزي مؤمن هجرت کړل مسلمان تللی مهاجر مدینه ته تللی بیرته کافر خزه پاتې شي ا دې وینا نه دا زما نکاح کې نه نه نکاح خو تاسو مات شي دی خو دا مراټینګ هو وس دا اوس طلاق هغه لاس دغه شن به به طلاق او طلاق دغه مرتد کافر نو ولا تمسكوا باسم الكوافر مې راټینګ وای عصم د عصمت نه عصمت ویل کېږي نکاح ته مې راټینګ وای پاغه نکاح کافر ناک په نکاح کې کافر خزي واسالو ما انفقتم ولا اسالو ما انفقوا استاد مال ته پاتې شي د خزو سره مہرونه دي نور پیسې دي نو واسالو مان فقتم او غواړي د کافرونو هغه مال چې تاسو خرج کړل تاسو مال ته پاتې دي خرج کړل اول يسالو مان فقو او دوی دی غواړي د کافر هغه مالونه چې دوی خرج کړل په دغه زنانو چې کوم دغه تراغلي ذالک حکم الله يحكم بينكم دا فیصله د الله د فیصله کې په من تاسو کې والله علیم حکیم الله په حکمت والا دی دا خزر اغلی التنا او التنا سمار فاتشو کافر سره نو فعاقبتم هغه انکار وکړه داغه پیسو واپس کولونه نو فعاقبتم کله چې تاسو نمبر راشي عاقبتم د عقبه نه دی عقبه لیکيږي نمبر ته کله چې تاسو نمبر راشي یا تاسو دا غونه مالی غنیمت او مالی فی اغستی نو فآتو الذین ورکا کسان ته ذهبت ازواجهم چې تل دې بي بیان دا غو دي کافر وتا مسلمان په کو پشان داغه چاغو په خرچه کړی دي چې دو دوله د مال سو کوي دوله ور کوي داغه مال فین ور کوي یا صورت دا چې داغونه اوس نه راغله او هغه ډیر مال راوړل هغه مال کافر واپس غواړي هغه له بیا واپس مور کوي بلکې هغه دی مؤمن لور کې چې دا خزه ال تفاتیشي ده او پیسې ال تفاتیشي دله دا ورکه او یریږئ د الله نه الذي انتم به مؤمنون چې تاسو یې هغه من ایمان راوړون کی یا ایو النبی اذا جاءک المؤمنات او پیغمبر کله چې راشي تاسو ته مؤمنه خزي نو یو با یعنی کالا الله یشرکنا بالله بیعت پکې تاسو سره پیغمبر په دې خبره چې شرک پنه کوي د الله سره ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیعت پکاو صحابیات سره هم کو نو صحابه هم سره هم کو صحابه سره به چې بیعت کو نو لاس پر لاس کې ورکاو او چې کله به صحابيات سره بیات کونه الله صلی الله علیه وسلم ور کړې نبی رسول الله بارک راضي ما بايع رسول الله صلی الله علیه وسلم بيد امراه قط نبی رسول الله یو خزه پلاس منځه ته بیات نه کړې غیر محرم خزه سره نبی رسول الله ته الله سره لګولې او اوس پیران څه کوي اوس وسره غړيږي زنانو سره غړيږي غي کینی سي وای دا سجره دې منځ دما چوما دې باندې زده ما چوم هغه زنانه تیرم چا پیریږي دم دې دې دې مزانون ته چې کوم زنانی لاړ شي کنه نو دې مون جواران دا ګل ګډ شل لنګ لا ټول چې دغه شان دي کنه نو دوه ته بسرونه خپل خپل کوي دوه ته وای چې په موږ لاس وای دا غونه به دا بد بنزي شل کاله بشي هغه بلمبري نه بد بین بد دا څخه خيري به پراته ا دوبه دا الله ته رسیدل دي دا مجذوبان دي وای مجذوبان دي به ځان سره واده ور سره وکړي چې مجذوبان دي نو الته ناسي دغه منجوران منډور دغه چې دي منډر دا الته ناسي دي د پاره چې دوی د بابا یې سم کی هغه خو نشي سمولای نو دلته نبی علیہ السلام ته کله چې تبعات کړي نو دي صحابيات سره بیات وکا او بیات په دې خبرو کې ولا یسرقنا یفترینو چې جوړوي دو بین ایدیهن نوار جولین هغه چې د دو د لاسونو د خپو په منځ کې دي مطلب څه چې یو بچی دی د په خېټه منی او دا د دې نه د خاون نه نه دی او د خاون ته دا ستانه دی یا د خاون نه دی او د خاون نه دی بل چا نه دی بهتان لګي الزام لګي بل سړی ته چې بدن را بچی شي دی نو بهتان نه بزان ساتي ولا یعصینک فی معروف او نافرمانی بنه کې ستا په حکم کې یا په هیڅ کار د دین کې نو فبايعهن واستغفر لهن الله بیعتک د دو سره او بخنه غواړه دو د پاره د الله نه الله بخون کې مهربان دی یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو لا تتولوا قوما غضب الله عليهم دوستانی مکوي هغه قوم سره غضب الله عليهم چې غضب کړی د الله پاغو منی قد یئسو من الاخره مخکې مؤمنانو ته زجر ورک په بازي کارونو دا غي باندې په کاوه کارونو نامناسب ومني نو په دې صورت کې زجر ورکې مؤمنانو ته چې خپل خلی ګورې قابو کې وساتي عمل او قول یو وساتي خپل عمل د قول نه مخالف نه کوي قول عمل خپل یو وساتي دویم مخکې صورت کې د کافرو دوستانه نه منع وکړه چې کافر سره چې دوستانی ونه کوي نو په دې صورت کې وایي موافقت د قول دې صورت کې چې د کافر سره دښمنی وکړي دا غو سره کوم قول او عمل کوي چې هغه موافقي دي دې صورت کې وایي چې قتال دا غو سره وکړي جنگ وکړي اعلان د قتال دی دعوه د صورت عدم موافقه العمل مع القول چې قول او عمل دا موافق ساتي دا چې یو بل سره مخالف نکي ولی وی لا تف ما لا تفعلون چې نه کوي هغه خبري ولی د خلی نه وباسي چې هغه تاسو کوي نه عمل کې نه راولي کبر مقتن عند الله غټه غصه د پنځ د الله تعالی د الله پنځ لوی غصه صدا دا غصه ان تقولوا ما لا تفعلون چې تاسو وایو کوي نه صفونه صفونه ولاړ دي ګوره صفونه بخاری کې راځي او حدیث کې راځي صحابي وي چې زمون صفونه د قتال او صفونه د موز بیا شان یو شان نیخ بو نو اوس په موس کې خلک څنګه ولاړي منس کې دومره فاصله وي وی خیر دی دا فاصله خیر دی اکه فاصله خیر نه دی پړکې د پړکې سره کم اس کم مخامخ کلک نږدې خو کنه چې منس کې خو شیطان نه دی نو دې بس چل کوي نبی رسول الله وي چې فروجات مې پرې دی منس کې نو دې به ولاړی ولاړ به نو دا فاصله وي نو منس کې به سره بل کس مرز دا الله بنده چې صف خیال نه ساتي کنه نو حدیث کې راځي الله بس تاسو په دې زړونو کې اختلاف پیدا کی چې سب نیک ساتي نو تاسو زړونه به الله مضبوط ساتي او که سب مضبوط نه ساتي الله به اختلاف تاسو په زړونو کې راولي نو داسې صفونو کان نوم بنیانو مرصوص دا به وی چې دا دیوال له په یو بل کې نه نوته مرصوص رس رس په عربی کې ویل کی لین جوړول او دا رس مطلب څه دی یو بل کې نه نوتی تاسو دیوال لیدل لکنه بلاک یو کې دی دو بلاکونه کې دی نو یو بل بلاک چې په لپاس ته کې نو نیم دی نیم په بل راولي ولې کدا دقه من دقه شان لپاسه کې دی کنه او دې له معمولی غونډه ذکر کې څومره غټ دیوال دا ورغړي دا یو بلاغ په یو یک دی بل په نیم یک دی بل بنیم دا ولی دا دې د پر چې یو بل کینه نه وځي نو دا دیوال مضبوط شي کانهم بنیان مرصوص دا مجاهدین چې جنگي کې دا جنگي کې کانهم بنیان مرصوص ته به دا دیوال نه یو بل کینه نه وته دا ذلیل نکړي مې موسی فلما زاغوا وزاق الله قلوبهم کله چې کاګ شو دو نو زاغ الله قلوبهم کاګ را الله سبحانه دو کله چې تد یو حق پرس مخالف شروع کړي مخالفت نو الله پاک د دوسونه کاګ کی بل طرف ته والله لا يهدي القوم الفاسقين الله توفیق نور کوي قوم فاسق ته ګوره د بعض خلق موحدینی لیکن داغه اخیری انجام الله بد کی ولی ځکه دا بیا دوی او دویم مبشرا برسولین او زیر ورکون کې هم دیو پیغمبر دیو داسې پیغمبر یاتی من بعده من بعدی چې راځي برسو زمانہ نوم داغه دی احمد من بعدی ګوره من راوړه بعدی راوړه من بعدی دا دغه غوړي اتصال غوړي نو د نبی علی السلام او د عیسی علی السلام په مس کې پیغمبر نه راغلی نو اتصال شو کنه اگر چې سب پینیم شپږ سو کاله مس کې فاصله ده لیکن اتصال څنګه دی اتصال دا سره چې منځ کې بل پیغمبر نه دراغله نو ځکه مين بعدي زمانه رسو بل پیغمبر راځي دا غنوم دی احمد دا احمد څه معنا احمد د تفضیل څخه دا ډیر زیات ستایل شوی احمد الحامدین ورته وي ډیر زیات ستایل شوی ام محمد صلی الله علیه وسلم باندې څه هغه چې هغه ستاینه کې دی شي ډیر ستاینه داغه کی نو فلما جاءهم یریدون غواړي دو چې مړ کی دا رڼا د الله دین د الله دا کافر دا غواړي چې د الله دا دین ختم شي نو د الله دین خو یو رڼا ده او د الله دا دین او دا رڼا نه مړ کیږي بیا فوایم په پکو باندې یو سړی په خپل خلی باندې مړ کوي په خبرو مړ کوي نه مړ کیږي دا د الله دین مضبوطیا ده والله متم نوري الله پورا کون کې د خپل رڼاګانو ولو کری الکافرون اگر کبد غنی کافران کافر دی بد غنی افغانستان کې طالبانو خلق وی چاوي دول انګلیش ناراضي یو صحافي د زمون کنه وخت سره غونې دومره پلیت هغه دا طالبان دول انګلیش ناراضي دوه خبرې څنګه کوي دوه د عام دنیا سره ان کا عام دنیا سره رابطه کیسه ہوگا دوه عام دنیا سره رابطه به څنګه کوي دوه خبرې څنګه کوي هغه طالبانو پسې هغه بیا پښتو یې ذکر نه وای هغه ګټنی ولا ټیکړاو کې کنه په زنګونان ورته بیا ټول ناسو هغه انګریزان بیا ورته ناسو دا الله والله متم نوره الله خپل رڼا بیا پوره کوي الله بیا جبو ته نه دی محتاج چې دله جبه راځي او دله جبه نه راځي هغه کې اخلاص وو هو الذي انزل رسوله بالهدى دا غل اغلا غزات ارسل رسوله چې راویل د خپل پیغمبر بل هدا په هدایت سره و دین الحق او په حق په دین حق سره ليوزن ول الدين كله دې د پاره چې غالب کې خپل دین په تمامو دینونو باندې پیغمبر دې د پاره راولېګا چې تمام دینونه ماته شو دا دینو چې اسلام غالب دی کنه ولو کړي ځکه دین اسلام سره نه څوک مناظره کولې شي نه بحث کولې شي دا خو د مسلمانانو اپس کې اختلاف دی او دا اختلاف په ولا یزالون مختلفین خود باوجود د دینه یو ټوله د مجاهدین په یو ځای کې تمام خلک دا غو نه ریږي هغه مجاهدین نه ریږي ولو کړي المشرکون اگر که بد دګه دا خبره په مشرکانو باندې یا ای الذین آمنو هل ادلکم علی تجارتین اے دی ایمان والو ایو نه خیم تاسو ته یو تجارت تنجیکم من عذاب علیم چې بچ کی تاسو لر د عذاب درناک نه نو ګور او پسې چې کوم تجارت خې کنه تجارت خو دې ته چې روپۍ ورکا شیشه واخلا شیشه خرڅ کا واخلا دې ته تجارت وي نو دا څنګه تجارت دی دا خو تجارت نه دی جواب دا چې مخکې سوره توبه کې 111 نمبر کې اویل دی الله کنه 111 نمبر آیت ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه هل توصل الله معامله کړل کنه یقینا الله غستی دي مؤمنانو نه نفسونو نه دوه ځانو نه دو او د دوه مالونه په بدل رسې کې جنت چې الله بوله جنت ورکي نو دلته الله وي تؤمنون بالله ورسوله الله تم سره تجارت کوي نو سوال راغی ما هي التجاره هغه تجارت څه شی دی امداد دې د الله له طرف نه فتح قریب او ګټه نږدې ده وبشر المؤمنین سیره ورکه مؤمنانو ته اې د ایمان والو کونو انصار الله اې د ایمان والو شي مرسته کوونکي د الله ګوره سوره ال عمران کې عیسی علی السلام ویلو من انصاری الله سوق په امدادو کې د الله د الله د دین مسوک امدادو کې زما په سوق امدادي شي قال الحواريون نحن انصار الله تاغو داوي نو دلته عيسى عليه السلام ورته خرج تاسو زما امداد کوئ نو كونوا انصار الله شيء امداديان د الله مرسته کوونکي د الله کما قال عيسى ابن مريم لکه څنګه چې ویلو عيسى زوی د مريم للحواريين خپل هغه حواريون ته من انصار الله څوک دې مدد کوونکي سما ال الله چې الله ته ځان نږدې کی څوک زما امداد کی چې الله ته ځان نږدې کی قال الحواريون او حواریون دا نحن انصار الله حوارین دا غسپین رو به خلقو او د عیسی علی السلام صحابه او دوی نحن انصار الله منګه امداد کو د الله د دین نو فامنت طائف فامنت طائفه من بني اسرائيل نو یو ډلې د بني اسرائيل نه ایمان راوړ فامنت طائفه ایمان راوړ یو ډلې د بني اسرائيل نو کفر طائفه او پر ډلې کفر وکړ کومې ډلې کفر وکړي چې عیسی علی السلام ته ابن الله وي ولد الزنا وي هغه کفر وکړي ایمان راو چې عبد الله فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم نو کله کړه الله یې منګه کسان چې ایمان راوړې والا دوه هم په خپل دشمنانو دا غي باندې نو فاصبحوا ظاهرين نو شل هغه غالب په غي باندې الله دې عمل کو توفیق راکړي